رجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینهم اختلاف جوړ کو اختلاف جوړ کو ډلو من بینهم په منځ خپل کې په ویل للذین کفروا هلاکت دې دا کسانو لپاره چې کفر کړل دې مم مشهد یوم عظیم ته حاضرې دا ورځ دوینا اسمع بهم څخه اوریدونکې دې ځکه چې دې ګمراهي به څرګنده شي کنه چې دنیا کې کوم ګمراهي یو وانذرو مو يرد ولا يوم الحسرت د ورځې د افسوسونه یوم التناد چې غي بغل کوي یوم الحسره افسوسونه ارمانونه بکی یوم التغابون د تاون او د غټي ورځ وي یوم الطلاق د جدای ورځ وي اذ قضي الامر کله چې فیصله وکړي شي الامر دا کار کار څه الکه انه کان صدق نبی الله وی صدیق رښتینو نبی او زما پیغمبرو او حدیث کې راځي ثلاثه د کذبات وی درې دروغ وی دي او مودودی وی چې ابراهيم عليه السلام دروغ ویلي دا سم چل دی الله صدیق النبی نه نه هغه کذبات نه دي توري هغه ته ویل کېږي هاجری ته چې ته زما او خور یو هغه نور قصې ان هذا ربي ده اذ قال لابي کله چې ویل د خپل پلار ته یا بته زما پلار بس د الله په منو چې الله ته صدیق او نبی ویل دی لما تعبدو ولې بندګي کې ما دا چا لا يسمع او جناوري ولا يبصر او نه لیدل کوي ولا يغني عنك لا يسمع اورینه ولا يبصر او يني اوري ولا يغني عنك شيئا نشي د پکولستانه هیڅ شي یا ابتي زما پلار اني قد جاني یقینا راغلی ماته من العلم راغلی ماته من العلم د پوینه معلم یاتی کا چې نه راغله تا ته پت تبعنی دې ته بیا د بینه وای ښا او کو دې وخت برلې نو ګور بیا د پلار ته پت تبعنی زما پس فتبعنی تابعداري وکړه زما زما خبره ومنه ادي کې زبد توقیم صراط سوی لار برابر مه خړې ته زما د خدایانو نه ابراهیم لا علم تنتای کې تمن نه شو لار جمن نه کنه زبدي بي عزت کم یا لار جمن نه یا باندې په کانو باندې ولم وه جورنی او ز زمانه بلی ډېر رخصه ده زمانه مخینه بلی ډېر زمانه چې بیا دی ویننم دا معنی ها ز زمانه مخینه ورخصه چې بیا دی ویننم پښتو کې دي څه غلط وي وهجرني جدا ش زمانہ ز زمانہ ملي ډیر زمانہ قال سلام علیک ویلی بر سلام سلام سلام علیک سلامت دی پتا باندې معنا بچو سي زمانہ ترمنا د تکلیف او مصیبت نه زه خدای ته سلام او تاج ما تر دې بده وای نو ساستغفر لك ربي زرد چې زب بخنه غواړم ستاسو لپاره در خپلنا بخنه د مشرک د پاره جواب دا غي داو چې ابراهيم عليه السلام د پاته نه وجه دا مشرک مړ کیږي او دویم د استغفار نه سمانه ده بخنه به واړم ستاسو لپاره در خپلنا چې الله د تسوګي توحید نصیب کی یا الله دې ماپ کې توحید د نصیب کې دا ګناه غو نه ده کنه خپل انه کان به حفیا یقرن دې دا الله په ما باندې مهربان واعتذلکم او زه په ډډه کېږم پرېږدم تاسو لره وما تدعون هغه چې تاسو رابلئ علاوه د الله نه وادعو ربي رابلم خپل رب لره عسا زر دی الله اکونه چې زه به نه شوم بیا دعای ربي په رابلنه د رب خپل شقي یا بدبخت او بې مراده فلما اعتزلهم کله چې پرېښودل دا خلک وما یعبدون او هغه څه چې دوی بندګي کوله علاوه د الله نه وهبنا له نو ورکو موږ ته نو یوازې شو که نه اوړه لټه پلی ختمه شوه که نه قوم قبیله وطن رونه عزیزان پاتې شو الله وی راځه اوس ابراهیم صلی الله علیه وسلم ډله جوړو او هم نه لو نور کوم د عیسی علی السلام یعقوب علی السلام نو سه مې مولا ورغه وکلن جالنا نبی دا ټول ما وګرځول پیغمبران دا مې ولا مرتبه تارټي او ډیګري او نشنلټي چې څو ورته هغه مې مولا ورکړه واټه غټه وده می ولګول ښا او امنا لهم ورکو ما دې من رحمتنا خپل رحمت نه وجعلنا لهم غرزل ما دې پر لسان صدق ذکر رښتونه علی او چت هر څوک یاد یو په ډیر ښه صفت یاد کی بلن کې هر قوم خپل نسبت ابراهیم علی السلام او دغه بچو ته یعقوب علی السلام ته کوي وذکر فی الكتاب یاد کې په کتاب کې موسی علی السلام انه کان مخلصا او دا چونکړې شی وکانه رسولن هدا مخلصا خالص کړي غوړه کړي والله خالص کړي ستپې نه والله ما غوړه کړي ځان د پاره وکان رسولا هو دار علی گلی شوی نبی ان خبر ورکونګي आवाज کو د مومن جان به توري دا طرف د کوی تور ال ایمن چې خې طرف د موسی علی السلام او قربناو نږدې کوم نو موسی علی السلام ځان ته نجی اند پاره د جرګي کولو خبرو کولو او امنا لو ور کوم د تمر رحمت نه خپل رحمت نه خا ورور د هارون علی السلام نبی ان پیغمبر رشتہ دارانو خپل خپلوان دي دیندارې کنه دا د الله ډېر ډېر رحم او مهرباني بچي فزا واذکر یاد کا په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد او دې رښتونه د پابند رښتونه وادي ولا روکان رسولا سویل یا بدی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله صابرین امین صبر لا را تا تا دا خوبونه راځي دا خود الله مرده بس انی اراک فی المنام انی اذبحک په چې زه ینم دا په خوب کې حلالوم دي او پلار جلتی وکا او کار وکا ته به ما ان شاء الله زه ولتی متی نه وامه سو شور پکړ بنه کوم حلالوم می وکانه رسول نو دار علی گله شوی پیغمبر وکانه یا امر والو حکم کو د قرواله ته د مانزو د زکات وکانه عند ربی او پنځ درب د مرزیه غورا کړی شوی یاد که په کتاب کی دری علیه السلا، ادریس علیه السلام، انه کان صدیقا نبیا دی رشتونی پیغمبر پورته کو دلر موږ مکان عالی از یو چتا اولائک الذین دا کسان چې دی انعام الله علیهم دا ټول پیغمبران محتاج وو په انعاماتو کې ما ته الله ما ډیر لوی لوی مرتبه والو خو انعام الله علیهم انعام کړو الله په باندې من النبی د پیغمبرانو من ذریه آدم او ګوره ټول آدم علی السلام اولاد دي ښا خو غورواله پس دي اعمالو وممن حملنا او دا چانه چې پورته کړی موږ مع نوح نو علی السلام سره ومن ذریه ابراهیم او اولاد ابراهیم علی السلام نو اسرائیل یعقوب علی السلام نه اسرائیل یعقوب علی السلام نه وممن او دا غنا دینه چې خود نه کړو موږ او تبینا او غره کړی موږ ولره کله چې تود لالیم ګل سره چې په دی باندې آیاتونه د مهربان ذات خرونو پریوزی دی سجدان سجده کوونکی وکي او جړي دونکي الله ته فخلفن پیدا شو من بعد پس تدی مشرانو نه خلف نه کار جانشین اے وخ وخ چې څومره نه رستو پیدا کیږي نو خلک ویدا بیا ادب دي بد اخلاق دي بد تمیز دي او سری بد عمل دي ازاو صلاتن بربادی کوم لرا دی ورستنو ته ګورا مخکې خلکو منځونو څومره اگر چې دین دومره بیان نو د دینو خلکو منځونو شوقیان اوس ګورا اوري او کافر کیږي وتباو شهوات روان دي په خواهشاتو پسې پسو په یال قو نظر چې مخامخ بشری غین هلاکت تا الک سره الا من تاب مگر چا چې توبه وستا عمل کو عملا صالح عمل خيستا اولائک دا خلق يدخلون الجنه ننموز جنت تا او ظلم بونه کړی شي باندې شین سره ورا جنت عدن جنتونه د مشګری ان لتی هادی واد الرحمن لوز ګړې مهربان ذات عبادو خپل بندګانو سره بل غیبی نه لیدلې بل غیب نه لیدلې چا لیدلې نه دی خو الله سره لوز کړی دی انه غنا وعدو یقینا دغه لوز د الله دی ماتیا پر کړی شوی سره الله پر کوي خو الله لا اسمعون فيها نباوري دي پر جنت کې لغون به پیری خبري الا سلاما مگر هر طرف نو مرحبا مرحبا بچو سیږي بچ ولهم دي د پار رزقهم خوراک به پیه پاږي بکرته واشي او سبا بیگا اے طالب نه چاته پوس کړو طالب څنګه چل دی او چې زموږ سمړه خو سبا وکړو بیګو او ته انتظار کو چې بیګا وکړو سار ته انتظار کو ابل وی سبا بیګا سبا بیګا موږ د سیمه ځی کو شی یو خو یو راخ کو خو لکه لري کړو تلکل جنت التي جنت دا جنت هغه ده نور سمینه بادینا چې میراث کې الله یې موږ ورکو مینه باندې نه خپل بندګانو د من کار تقیا سوچ چې وی پرېزګارا وما نتنزل او جبريل عليه الصلاه والسلام د نبی عليه الصلاه والسلام وي ته ډېر ډېر ولې ناراضي ستا په لیدلو زمونږه خوشاله کیو د نیک سړي په لیدلو انسان خوشاله کیږي جبريل پرات له نبی عليه السلام ډېر خوشاله کیدو عزت راځه کنه نو هغه وی ما نه تنزلو ناراض مونږ زمکه ته الا به امر ربک مگر په هو کوم درب ستاسو خو وزر هم نشم خزوله له ما بین ایدینا دی الله دا پر دی هغه چې مخکې زمونږ دی او چې رسو زمونږ دی و بین ذالک او چې په منځ دي کې دی ما کان ربک نسیا نه دی رب ستای راون کې او الله را یاد شي وای زه شکر دې چې ته نه جوړ شي خدای پاک یاد شي خدای نه دا یو بلته ما کان ربک نسیه نه دی رب ستا يرونکې دسی نه وای دسی وته وای خدای دې پوکا شکر دې چې الله د ترایا چو چې روغ وي خو اسمان ته دې ډیزونه اشتل و چې بیمار شو یا الله توبه مې ده خدای معاف مې کې یا خدای ته مې روغ کې اه است یا الله خیر کې رب السماوات والارض رب د اسمانونو زمکو دی هغه چې په ما بین دي کې دی فعبده نو بندگی کو د الله واستبر کلک شپ په عبادتي په بندگی د الله هل تعلم لو ایت ته معلوم دی الله د پر سیمین هم نام نشته ويقول الانسان و انسان ايدا ما مت د انسان مراد د کافر دی ښا وای دا انسان کافر راځي دا مت ما میتو کله چې زمر شم لاسو په اوخره جو حیا نو زر د چې زبرا پر تکړه شم ژوندې مړه دا سړی مړ شو خلا لغه اولا یاز پر الانسان ایا نه یاد دا انسان ایا نه دی یاد دی انسان کافر ته ان خلقنا او یقینا پیدا کړی مو من قبل مخکی ولب شی دینو یس شی او ربک ستا پر رب می دی قسم ی الله ویلا نحشرنهم زما خپل خدای توب الله وی قسم دی لنه جورنم خامخا زبراجم کوم دی لرا و شیاطین او شیطانان کوم شیطان چې دته دا غلطه لار خودلو او د اخرت نه منکر کړو ثم لنحذرنهم بیا به حاضر کوم حول جهنم چا پر د جهنم نه جیسیا پړمخ په ګوندو باندې پراته مخې د جانم ته وزار ثم لننزعن من كل شياد بیا به جوازا کو د هر ډلینا ايهم کم یو پدې کې شد سخت علی الرحمن د مهربان ذات نه عتیه په سرکشي کې کم چې پکې ډیر حرامي سرکش او نه بده نه دا جدا کوم دا غټ بدمعشان دا تیر جدا شي ثم ثم لنحي ثم لنحن عالم بیا مون پو یو بل الذين پاکستان باندې هم اولاد دي ډیر لایق دي به دي جانم ته سلیه د نن وتلو چې کوم ډیر لایق دي نو مخ کې ورپسې یا نور و ان منکم نشي استاذون الا واردوا مگر ورتون کې دي جهنم ته کان علی ربک دې پر رب ستابانه حتما خامخا مقضیه دا فیصله کړې شوی هر سړی په جهنم باندې ورځي خو څوک به بګي تیندکونه خوري ورځيږي څوک به ډاري کې ورځي څوک به پیزي مقام په ځای کې و احسن خدا نبی په مجلس کې لکه ته اوس وګورې زموږ دی مرتبه ته ګوره زموږ څومره غټه غټه ډیګریانې دي را سره او ګوره زموږ دی مجلس زموږ دی حجرې ته ګوره زموږ دی کسانو ته ګوره کی دې بس د بروازو کې ناس وسره غلي زموږ ته خبرې کی وکما لګنا څومره لګړي دي مونږه قبل مخکې دي من قرنین د پیړونو هم احسنو هغه خيسته او اساسا په سامانونو کې وریا او ډول ډال کې اے دا راپره هم ډیره برابر و او سازو سامانونه هم مضبوط قول ورته من کنه په زلال دی ورته هغه څوک چې په گمراهی کې فلیمد الله را بس ښه سبب ختم